الذين يأكلون الربا دا درم باب ده تر 283 آیات پورې یا پدې کې پنځه خبرې دي یو خبره سودخور لره دې ځکه ربط د ما قبل سره قاضی شمس الدین رحم الله یو ربط لیکلې چې الله مسله د انفاق بیانوي نو مخکې مسله د انفاق بیان کړه نو ورپسې مسله د سود یا الله د دې ترمنځ مناسبت څه ده انفاق هم تلک شی ورکه د الله پنام باندې ختم د ډیر دا الله بمالا په آخرت کې په قیامت کې د دې ډیر اجر راکړي او دا سود سودګرم چې سود کوي شال لک سی زور کی پتم د ډیر چې ماته ډیر ملاوي شي البته فرق شته نو په انفاق کې تمه د چانه ده د الله نه او په سود کې تمه د چانه ده د غریب قرضدار نه انوار التبیان درسم صفحه کې داسې ویل الذين ياكلون الربا ربا هو فضل هو فضل فضل مال خال عن العوض دا فضل د مال دی زیادت د مال دی چې خالی عن العوض عوض پکې نه په دې ځای کې مفسرینو دا مسله هم چړل ده چې پیریان د انسان په بدن کې داخلي دي شي او کنه شي نو قران او د صحیح احادیثو نه معلومیږي چې دا نه وته شي ځکه محبوب عالم صلی الله علیه وسلم ویلو ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم د انسان په بدن کې داسې چلیږي لکه وینا داریمی کې او روایت راوړ دی چې زنانه خپل ماشوم محبوب عالم صلی الله علیه وسلم تراوړ او یل چې په دبانې لیوان توپ دی فمسح رسول الله صلی الله علیه وسلم صدره نبی علیہ السلام دا ماشوم سینه د سیمه سکړه لکه د تور کوتری د تور کوتری پشان یو شی ودنګل اما شم ته الله صحت ورک دی علیہ السلام یا دایو شیطان یو پیره نه نوته مسند احمد کې دا روایت 2133 نمبر حدیث کې دارنګ دارمی کې دا روایت ده 19 صفحه کې دنه دا معلومیږي دا چې شته او نه نوځي البته د دې لپاره علاج نو ماشاء الله د قران او حديث د قران او د حديث نه بیا د هر چا خپل تجربه او پاغه تجربه بنیاد په مطابق هر چا خپل نسخه قران شته ده محبوب عالم صلی الله علیه وسلم د صحابه او نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا وې دمونه شته ده پای باندې دا علاج کې دی شي حافظ ابن تیمیہ رحم الله آبا د پیریانو علاج په دې باندې کاو اول به بسم الله لستل بسم الله الرحمن الرحیم او دا د هغه مریض په غوږ کې پوکل یو طرف ته غوږ کې پوکا لاړ بشي بیا ونه شو بل طرف ته غوږ کې پوکا ان شاء الله العزیز ختميږي الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي مگر پشان د پاسې دودا کس ګډوډ کړي دلاره شیطان د لیونتوبنا ماغستی په 100 روپۍ بیا دلته خرڅې په 110 باندې نورې دا سود نه ده دام زیادت ده او په سود کې هم زیادت ده الله يتقبل قياسنا ما جنگوا واحل الله البيع حلال کړ د الله اغستل او خرڅول وحرم الربا او حرام کړ د الله سود فمن جاءه هغه څوک چې راغی دی سودګر ته واس کوونکې د طرفه درب ددنه فانتهان پس دې منش سودنا منشان فله ما سلف دغه پارا هغه سدي چې مخکي کم قرضې ورکړې ما سلف سومانه یا ان کنتم مؤمنین انی تعلیلیا زکا چې تاسو مؤمنان یې مؤمن یې نو سود ولیکه ها کده سود نه قلار نشوي فیلم تفعلو کونه کتا صداکار من د سود نه بازران لې فازنو بحرب من الله اعلان حاصل کئ بحربن په جنگ عظیم باندې پینځه دفعه الله په سودګر باندې لګولي قباحت د سود یو دفعه دا مکه وا سودګر سود د سی برا پاسې لکا دا د شپږ دیر شو زناګانو نه بدتر سزا لري الله د دنیا په ژوند بس تندر ولګي یا انسان نه یو ناشایسته حرکت وشي سونه خلکو ته په نظر کې سپخ کاری سپور کاری یو روپے د سود د الله په دربار کې من 36 زنیه مشکات کې دا حدیث وګوره 246 اولنی جیل کې شپږ دیر شو زناګانو نه بدتر سزا ده د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم ارشاد ده د صدر اویا دروازې دي ای سروها ای سروها ای سروها اين كحر رجل امه ادنا درجه معمولی درجه هغه دا د لکه سړی چې د خپل ابای سره نکاح وږي مستدرک د حاکم کې دا حدیث دی 37 صفحه او د انجیل کې ابن کثیر دا حدیث راوړی 335 صفحه او د انجیل کې مستدرک د حاکم دا حدیث راوړې نو بیا صحیح علی شرط الشیخین دا حدیث صحیح دی او په شرط د شیخینو دی استاد سوچو کړنو د سود ادنا درجه صدا دریا بیا دروازې دی صحیح حدیث دی ایسرها عین که هر رجل امه الله دې زموږ او تاسو پرده وساتي الله دې مسلمان محفوظ وساتي بس آج کل جو ربا انسانی معاشیات کا مدار سمجھا جاتا ہے وہ یہی ربا ہے جس کی حرمت قرآن کے ساتھ آیت اور چالیس سے زیادہ احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے نن نن چې د زندګۍ د تیر کولو کم مدار ګڼل کیږي چې خلکو زندگی هم په دقه تیریږي هغه دغه سود ده و آیاتنا او د سلوختنا زیات احادیثنا ثابت دغه حرمت ایو سړی دی الله قران د الله کتاب واورید د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم حدیث واورید او سوې توبه وباسم نو کده سود سونه مالی او هغه سړی چې د چانه د سود اغسته مسله ده ده هغه تبا هغه پیسې واپس کی کاغه انسان په دنیا کې نه نه او د سود اغسته ده او هغه پیسې شته ده نو هغه به صدقه کی دا بنوای چې الله مال ثواب راکا اے الله چې دا چا نه ما دا سود غسته دی زیاتی پیسې غستی دی الله ثواب هغه ته ورسوا الله شپږ دیر شو زیناګانو نه بدتر سزا درې اویا دروازې کمزورې دروازه ده ايان که ايان که هر رجل امه پله سړی پله ابای سره نکاح وکي الله او د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم احادیث قرآن وایي د الله او د الله رسول جنگ ته ځان تیار کړي ځکه خو فاروق اعظم الله یدلنا بحرب مع الله ورسوله دا آیات اخرنه آیات د قران ده تبرانی کې داسې دي نسائی هم داسې ذکر کړي سنن کبرا کې هم داسې دي علامہ ہے سمی په مجموع الزوائد کې هم داسې راوړي وګوره زاد المسیر هم 334 صفحه ولني جلد کې دا د قران اخرنه آیات ده ابن عباس سے وای چې نبی علیہ السلام یو اتیا ورځ رستو د دنیا نه لاړو د آیات نه رستو یو اتیا ورځ رستو ابن جوریج وای چې نبی علیہ السلام نه حج په رستو د دنیا نه د آیات نه رستو نه حج په پداري فانی کې و بیا لاړو امام مقاتل وای به سبا لیالن دیتا آیت المداینه ویلې شي مخکې هغه معاملې ذکر وا چې هغه ذریعہ د فساد او سود اوس هغه معاملې ذکر کوي چې هغه ذریعہ د امن او د خوشاله ده دیتا آیت المداینه ویلې شي د سو خصوصیات یا پدینم سرا پایت المداینه سرا ټول قران کې بل آیات نشته ده دویم خصوصیت دا ده چې دا اوګد آیات ده په قران کې دا سه اوګد آیات په قران کې بل نشته ده دریم خصوصیت دا ده پنځیش احکامات دی پدې کې یا عجیبه لطیفه پدې کې واوري وګد آیات د معاملاتو د پر الله راوړ دغه عجیبه خبره ته اشاره وا چې په معاملاتو کې په معاملاتو کې با وګد سینه لري غټه سینه لري تنگ سینه والا لنډ سینه والا هغه په معاملاتو کې ژوند نشي تیرولای اے مومنانو اے مسلمانانو مسلمان ته الله خبرې کوي بل چاته نه کوي ښا اے مسلمانانو او مقصد د آیات دغه د جګړو ده اے مسلمانانو اذا تداینتم اے مسلمانانو اذا تداینتم کله چې تاسو معاملې کوئ به دینند څه قرضو اذا تداینتم بدین ان کله چې ما ملک وې د قرضو مدام فکراله دیم صورت پدې کې دام دې بیا د دین پر عین باندې ځان مې مطلب نه خره بیا د خپل خوځوي کن دین مخکې څنګه وا بیا د عین په دین وسا بیا د دین په عین باندې هغه ته موږ بیا سلام وایو دې ته څه شویل شي بیاد دین پاین نه بیاد بیا د دین په عین باندې ټیک شو کنه پیسې دې وس ورکړې او شی بتا ته کله ملاوي رستو ملاوي دې ته بیا سلام ویلې شي دا بیا د سلام هم جایز ده یو مطلب دا چې تحمل د بارولو د گواهی د نه به انکار نه کوي مثال ته په یو ځای رواني دوه کسانو په خپل میز کې سبا کېړاوه نورور یو سړی تا ته وی چې د خدای د پاره ته گواشه دته تحمل د بارول د گواهی ویلې شي نو مسلمان ته به د دین انکار نه کوي او پتا باندې دا بارول دا گواهی برداشت کول دا گواهی اغستل پتا لازم دي خو بده کې هم دوه صورتونه دي کنور گواهانو نو بیا پتا باندې دا فرض عین نه دي او کنور گواهانو نو ګره بیا پتا باندې فرض دي په حیثیت د یو مسلمان کته په ما سخت ده په حیثیت د یو مسلمان مسلمان خو وای دیتا ولا يأب الشهداء انکار باندې کوي گواهان اذا ما دو کله چراو بلل شي مانه په یو مسله کې ته گواوي مخکې دی گواهی اغستې دا گواوي حسین امام لراله قاضي ته خبره وا جج ته خبره وا تا پس یو مسلمان درغلې چې ته په معاملې کې گواوي موجود ته ما سره لاړ شه ته په ما سره سخت ده ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا الله الله نن سبا سره بت گوانه پنا حق به گواہی کې رستو الله وې د دغزل ګناګار دی رستو پته ولګي قران داسي وایي د دې ظالم زړګي ګناګار دی چې چا گواہی پټ کړه ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا نن یا خو کوي یو کسو ما ته مری شه به بالکل پنا حق گواہی مې وکړه مخکې خبره کوله بیا سترګو نوخ کتلې دایا چې کله ما وای وای نو هغه سړی ما سره ملاو شو تا د خیخ د بچی د پلار خیال دې ساته او د بچی د خالق خیال دې نه ساته خود به دا رشتہ ما ته کړې وې تا به چې الله به زما بچی لا بل ځای کې ورکی بس خلاص د خیخه په وجه گواہی کوي الله چې شي مسلمان یې تا ولا يقبل الشهداء اذا ما دعوا بعضی خلک وای ته په ما گواهی وکړه زبر دې بخای کم به بخای به مې کې چرته بلار شم اخرت ته بلار شم کر الله ته بلار شم چې دې د اوس ز په ساوانه بخای کړم ما حقا گواهی کړې و وای بخای به دې کم ولا يأب الشهداء دا الله بخيار ساتي ته ته مخلوق باندې ساتي ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسمو ان تكتبوه صغيرا او كبيرا امام قرطبي رحمه الله الله د علم دریاب د علم سمندر یو سړی راغی دروازه وټکولا اے امام صاحب سره امام صاحب په پلانې معاملې کې ته گواہی کنا هغه ول بشک گوایم ول قاضي مخه ته معاملې تل دا وستا گواهی ته اشاره ده امام قرطبی رحم الله په دا وخت کې ډېر جامع نشته ده علم ته ګوره د علم سبندر ده علم ته ګوره علم په اسمان باندې پرواز کوي خو حال د کور دا ده چې شي نشته ده خپل جامع هغه انزل دي نو په دا وخت کې د خپل کور ودانې جامع اغوستي دي خو آلته اعلان وشو چې امام صاحب پاغه معاملې کې تش حاضر د بیا دې ته نه دی کتلی الله بسیده ودانګل قاضی القضات اگر کلوې قاضی او امام قرطبي خو یو لوی چرچا په دنیا کې جج ته چې پته ولګی دا چې امام د زمانه لوی مفسر د زمانه لوی محدث د زمانه ولاړ دی او په داسې عجیب کیفیت هغه ورته حضرت تاسو څنګه داسې پدې ایا چون کې د گواهی مسله وا او الله ویل دي چې ولا تکتم الشهاده الله ویل دي چې ولا بشهدا او اذا ما دعو کله چې دی وراو بلل شي نو دی ورازي بس مالا گنجائش نه وو زرا کبا هستی هم چې د الله په مقابله کې بیا چون چرا کوم او جامع به بدلام روپې دی ورکړې ټاپی دی واغستا نشته پتا سبانی ګنا الله تکتبوها چې لیکل ونه کوي الله کو سلام ته دا ویلې وی چې دام لیکي دکاندار به بیا د خپل اسمان ته نیولې وینو بیا به هر دکاندار د پاره کما ډیګری شرط وای فلیس علیکم جناح الله تکتبوها چې لیکل ونه کوي بنگله خرڅه کور خرڅه هغه کې بیا اگر کلاس پلاس هغه کې ولیک کوي هغه کې ور غواهانو مسلې ګوره دا یاد لري علما ولیکل دي واشهدوا اذا تبايعتم گواهان اونی صحیح کرا چتا سو معاملہ د بیا کوي چې کتابت نه نو گواهان ونه سي دا یو استمه مسله ده ولا یضار کاتب ولا شهید دا دو استمه مسله ده zarar بن شر رسوله لیکون کتا او نه گواتا دا الله وای نر خلق وای و گوا زبد بخای کم وای الله را ته ویل دي چې ولا یضار کته دا الله بندې نه ما بنه بخای کې ما دا الله د پاره گواہی کړدا او په دې کې قبض شرط دی قبض دا معنا ده کا غړې دا نو غړې به الا با دا غړې معاملې چې دا غړې ته پلاس کې والي دا غړې ته ځان سره والي او کله زمکه معاملې وانه هغه سړې کم مالک چې د زمکه دی هغه وتا ته زمکه خالی کی فرحان مقبوزا غاڼه کې د قیو شرط دی دیکھو مسله دا چې دا د رهن معاملې صرف موسیقه ده دا د صرف د دې لپاره دا چیرې دا سړی به اعتماد چرته ونه تختی نور ګره یاد ساتي دا کم شی چې د غاڼې شی د لکه دا غړای نو غړای ما خو واغې ستاره می 2000 روپۍ درکړې خو په دې غړای کې وا زه تیم نه ګورم بس هغه سیده ساده د مسلمانانو د ور واغې صدق ته رښتیا وی زر روپۍ ورلا ورکړي اپ پلانې نه ټکی باز ان شاء الله تا ته روپۍ در رسوم هغه نه ټیل هغه سړی روپۍ را واغستې نو راغې دریا په غاړه والاړ دنو هیوا کیشته عمران الله او هغه هغه هغه هغه لرګې دریاب ته گذار کړ ویل الله ز پلانې پلانی مان گوا غختو تم په گواهه کې ور کړې پلانی زمانہ وکیل غختو تم په وکالت کې ور کړې اے الله وس ټیم راغې اے الله زما اس بس نشته دا مې وس دې الله چې دا روپې مې په دې شي کې واچولې دریاب ته مې گذار کړې وسته پوهه شو وستا کار هغه سړی هم د دریاب غاړې ته راغی چې هغه سړی ویلی چې روپۍ به راوړم دریاب غاړې ته راغی نو څه سړی خو ملاو نشه څه کیشته قرآن لاله البته یو لرګی په دریاب کې را روان دی ډېر مزدار دا زمړه دا لرګی خو وې سم کړه کنورې سمونه شو د سیند غاړې نه سړی نیازه وړې وی سي ځان سره هغه لرګې بوته ماشاءالله به وړ هغه چې وچاو هغه خپل روپۍ پرتی وی خط ور سره پروت دی روپۍ په جیب کې کې خو دې کیا بات ہے زبردست خوشاله هغه سړی هغه بل الله والا سړی کشته بیا ملاو شو نو بیا نورې روپۍ راوغست نور روان شو دل تر هغه دې سړی ته وای چې معافي غواړم هغه ټیم کې ماته څه شی ملاو نه شه ځکه ستاسو پروپو کې هغه هغه قرانګل دی دا الله بنیاد ما بخاری کې دا روایت ده الله چې څوک الله وکیل او شهید مقرر کی تبا دا ویس تبا احسان نه هره